تسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين او په یو سب کي جنګ وکړو د دې نتېجې او ثمرات به دا وي چې په دې ځمکه به یو سپېڅلی او مقدس پاک نظام د قرآن او سنت راځي هغه پیران چې موږ ورته پیران وایو دا پیر چې د الله سبحانه وتعالی صفتونه خپل ځان ته ورکوي نو دا پیر به تاغوت چې هغه د علم غیب صفت خپل ځان ته ورکوي د تصرف واک او اختیار په دنیا کې د دې صفت خپل ځان ته ورکوي او د عبادت صفت خپل ځان ته ورکوي نو په دې باندې دی کافر کېږي او دی طاغوت کېږي او هر مسلمان ته په کار ده چې د دې څخه دی منکر سي دا تاسو موږ نه منو ابراهیم علیه السلام وسلام یو کس د نړۍ تمام کافران د هغه په خلاف باندې ولاړ تر دې پورې چې پلار یې په خلاف باندې ولاړ چې سړی پرې د اسلام نه خارجېږي. مسلمان چې د اسلام نه خارجېږي، د هغې ډېر اسباب علماء کرامو ذکر کړي دي، تر دې چې بعضې علماء کرام پېنځه سوو ته هم رسوي او دوه سوو درې سوو ته هم رسوي، خو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هغه په خپل کتاب کښې چې دی نواقض الاسلام په لسو خبرو کښې چې راجمع کړي دي او په هغې کښې تفصیلي دا چې دا ټول اسباب الکفران او ونواقض الایمان اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم ټولو خوږو اورېدونکو د خلافت غږ اورېدونکو مؤمنو او توحید پالو وروڼو او خویندو السلام علیکم ورحمت الله دا پوښتنه ډېره مهمه ده او دې وخت کښې ورته ډېر زیات ضرورت احساسېږي ځکه د خلافت اسلامیه مجاهدین همېشه دپاره د هغوی مخالفین په خوارجو نوموي او خوارج ورته وایي نو په دې باندې غور کوو چې رښتیا هم زمونږ د خلافت اسلامیه مجاهدین که مشران دي او که کشران آیا رښتیا هم دوی کې د خوارجو عقیدې شته د خوارجو صفات او علامات دوی کې موجود دي او که نه نو وایو چې نه بلکل نه د خلافت اسلامي مجاهدین نیک خوش اخلاقه د ښایسته کردار او اوصافو حاملین دي او د قرآن او سنت د تطبیق لپاره د خپلو ځانونو بیه کوونکي د الله ربالعالمین سره او د حقیقي توحید ژوندي کوونکي او د منهج نبوي اصلي بچیان دي او د توحید د تحقیق او د قرآن او سنت د تطبیق لپاره نه قطع کېدونکي او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي او دا ستر کاروان پر مخه درومي او خپل مقصود ته ډېر په چټکۍ سره پر مخ روان دي انشاءالله هېڅ قوت یې نه شي راتم کولی روغ پاتې کېدل یا زخمي کېدل یا شهید کېدل د دوی په وړاندې هېڅ توپیر نه لري، د ژوند کړاو، مصیبت، په هر پېچومي کې الله خپل مرستندوی مني او په هر وخت کې د الله رب العالمین څخه راجي دي، د مشکلاتو په ګاللو کې د الله تعالی خوښي لټوي. داسې خلک کله خوارج کېدلی شي؟ دوی خو د الله تعالی دوستان دي، خوارج خو بدکرداره، د قرآن او د سنتو څخه بعید خلک دي، د خلافت اسلامي مجاهدین د بل هر چا څخه قرآن او سنت ته نږدې خلک دي. اوس دا ګورو چې ایا د خوارجو صفات په مجاهدینو د خلافت اسلامي کې شته یا خیر؟ الحمدلله ثم الحمدلله د خلافت اسلامي مجاهدین که مشران دي او که کشران ټول دا عقیده لري چې نبي صلی الله وسلم به په قیامت کې د ګناهګارو شفاعت او سفارش کوي د خوارج په عقیده کښې دا تېر شو چې کبیره ګناه والا هغې نبي علیه سلام سفارش نه کوي بله د خلافت اسلامي مجاهدین او قایدین ټولو هغو قسمونو د شفاعت ته قایل دي کوم چې احادیثو کښې راغلي او په مخکنۍ پوښتنه کښې اورېدونکو به اورېدلي وي چې د خوارجو یو عقیده دا ده چې دوی په قیامت کښې د نبي علیه السلام والسلام سفارش ته د ګناهګارو لپاره د کبیره ګناهونو مرتکبینو لپاره سفارش ته نه قایل یم الحمدلله زمونږ دا عقیده نه ده د خلافت اسلامي منهج موجود دی کتابونه موجود دي مدرسو کښې ویل کېږي په دې ټولو کتابونو کښې دا موجود دي چې مونږ الحمدلله د نبي علیه السلام سفارش د د دې امت د ګناهګارانو لپاره منو دا زموږ عقیده ده دا د اهلسنه والجماع عقیده ده همدغه رنګې د خلافت اسلامي مجاهدین په صحابو باندې طعن کوونکو ته کافر وایي او ځکه خو په عراق او شام کښې د صحابه وو د دښمنانو روافضو سره جنګېږي او د عائشه رض عنها او حفصه او عمر او ابوبکر او عثمان او معاویه رضی الله عنهم اجمعین او د ټولو صحابه وو رضی الله عنهم اجمعین انتقام ترې اخلي مونږ د خلافت بچیان د صحابه وو توقیر او تعظیم او تبجیل زمونږ په رګ رګ کښې ننوتلی دی او د صحابه وو انتقام به مونږ د خراسان د خلافت زمریان د خراسان د شیعو څخه ضرور بې ضرور اخلو ان شاء الله ای د ټولې اسلامي نړۍ مورې عایشې او حفصې د خلافت د بچیانو دې د الله په ذات قسم وي چې ستاسو انتقام به د پلیتو شیعو څخه هرومرو اخلو ای ابوبکر ای عمر رضی الله عنه ای عثمان او معاویه رضی الله عنهما مونږ به ستاسو انتقام ضرور د پلیتو روافظو شیعګانو څخه اخلو او د خلافت بچیان دا انتقام په ځان باندې فرض ګڼي انشاءالله نو د روافضو عقیده دا وه چې دوی په اکثرو صحابو باندې د صرف یو څو د ګوتو شمېر صحابه هغوی بچ ګڼي او نور ټول صحابو ته د کفر نسبت کوي او طعن پرې کوي حتی زمونږ مور مور بي بي عایشه رضی الله عنها ته د زناکار صفت ورکوي او د دې نسبت ورته کوي حالانکې قرآن کریم د هغه په عفت کښې سورت نور الله را لېږلی دی نو دا د دغې خوارجو پلیته عقیده ده چې په دې کښې روافضو سره دوی یو شان دي چې په صحابو باندې طعن کوي لله الحمد د خلافت مجاهدین د صحابو په عزت باندې خپل وینه قربانوي خپل بدن قربانوي خپل بچیان خپل مال قربانوي الحمدلله دا بد صفت د خوارجو په خلافت کې نه شته نه د خلافت په منهج کې شته نه د خلافت په بچیانو کې شته او همدغه رنګ د خلافت بچیان د خپلو ځانونو لپاره د جنت جزم او یقین کول کله هم نه دي کړي، بلکې زموږ ملګري ټول د الله څخه د جنت طمع او توقع لرو، امېد ساتو چې ان شاء الله الله رب العالمین به جنت را کړي. د خلافت بچیان هر عبادت بین الخوف والرجاء ادا کوي، د وېرې او د امېد په مینځ مینځ کښې خپل عبادتونه تر سره کوي. د خوارجو په شان نه دي چې ځان لپاره جنت ته تلل یقیني ګڼي، بلکې برعکس جنت ته داخلېدل د الله د مشیت او ارادې پورې تړلي ګڼي. نو د خوارجو بل بد صفت دا و چې د خپل ځان په هکله د جنتي کېدو یقین او جزم یې کولو، لکن الحمدلله دا بده عقیده او دا بد صفت او دا بده علامه د خلافت اسلامي په بچیانو کښې نشته او همدغه رنګ د خلافت بچیان زکات خلافت ته ورکول واجب بولي. او مانع الزکات ته کافر وايي چې کله يې داسې منع کړي لکه د ابوبکر رض په وخت کې چې خلکو منع کړی وو چې د منع سره سره جنګ ته هم تیار شي او منع يې مستلزم وي تعطیل د حکم شرعي ته نو د خلافت بچیان په دې کار کې کاملا د خوارجو په ضد دي او همدغه رنګ د خلافت بچیان د خوارجو برعکس په حج کې د مسلمانانو لپاره د امام لزوم ته قایل دي خو ولې خوارج نه دي قایل نو دا صفت او دا عقیده او دا علامه د خوارجو هم الحمدلله د خلافت اسلامي په بچیانو کښې نه شته او وجود نه لري د خلافت مجاهدین د خوارجو برعکس هر مسلمان پسې لمونځ کول جایز بولي جایز یې ګڼي تر څو چې مرتکب د ناقض او کفر نه وي ګرځېدلی د خوارجو برعکس د ظالمانو حاکمانو سره تر څو چې کفر بواح ترې نه وي شوی په ظلم کښې ورسره کومک کول ګناه بولي نه کفر ولې د خوارجو عقیده دا وه چې د ظالمو حکامو سره کومک کول دا کفر دی مونږ یې ظلم بولو ګناه یې بولو لاکن کفر یې نه بولو او د خلافت بچیان د هغه حکامو لپاره خیرا او بددعایي ته قایل نه دي د کومو څخه چې کفر بواح نه وي صادر بلکې د هغوی لپاره نصیحت او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته قایل دي د خوارجو برعکس خوارجو عقیده خو دا وه چې دوی به ورله خیرا او بددعایي غوښتل د دغسي ظالمانو او فساقو فجارو حاکمانو امراو خلفاو دپاره لکن مونږ د هغوی خیرخواهي کوو نصیحت ورته کوو امر بالمعروف ورته کوو د منکر نه یې منع کوو او دعا ورنه غواړو چې الله هدایت ورته نصیب او د خلافت اسلامي مشران او کشران دا عقیده لري چې تر څو د حکامو مسلمانانو څخه کفر بواح نه وي صادر د هغوی په ظلمونو به صبر کوي د خوارجو د عقیدې برعکس ولې خوارج د ظلم د ګناه په وجه هغوی خروج واجب ګڼي موږ وایو چې نه د امیر په ضد به تر هغې پورې پاڅون ته زړه نه ښه کوې چې تر څو پورې د هغې نه کفر بواح کفر صریح نه وي صادر شوی د خلافت اسلامي منهج دا دی چې ایمان زیادت او هم نقصان قبلوي د خوارجو عقیده دا وه چې ایمان زیادت او نقصان نه قبلوي نو چې کله د خوارجو دا صفات زما په مجاهد کښې زما په مشر کښې زما په منهج کښې موجود نه دي او ما ته بیا هم خلک خارجي وایي او د خلافت مجاهدینو ته خوارج وایي نو دا خو بهتان دی که نه دا خو ګناه ده دا کبیره ګناه ده باید د دې نه مسلمانان ځان وساتي که څوک مسلم وي او ځان ته مسلم وایي همدارنګ د خلافت اسلامي منهج دا دی چې شادي شده زناکار لپاره سزا رجم دی او ډېرې ویډیوګانې د دې شاهدې دي د خلافت اسلامي د مجاهدینو ویډیوګانې چې کوم د عراق او د شام نه او د نورو ولایاتو د خلافت اسلامي نه نشر شوي دي د دې شاهدې دي چې د شادي شده انسان چې زنا کړې ده هغې ته رجم سزا ورولې ده لکن خوارج د دې کار برعکس دي هغوی د شادي شده زناکار دپاره رجم سزا نه کوي د خلافت اسلامي په محکمو کې د غل لاس د مړوند څخه وچېږي نه د تخر څخه د خوارجو د عمل برعکس ولې هغوی خوارج د غل لاس د تخر نه غوڅوي او د خوارجو برعکس خلافت اسلامي هغه څوک نه تکفیروي چې امر بالمعروف او نهې عن المنکر ونه کړي ولو که پرې قادر وي البته ګناه کبیره یې بولي خو معصیت یې مکفره یې نه بولي د خوارجو د دې صفت چې قرآن منل او احادیث پرېښودل برعکس د خلافت اسلامي مجاهدین او قایدین د تشریع لپاره دوه مصادر مني چې عبارت دی د قرآن او حدیث څخه او د خلافت منهج همدغه دوه اصلین اساسیین دي چې د دغې منهج لپاره د خلافت متعهدین د خپلو سرونو بیې ته لبیک ویلي دي او د خپلو سرونو په قیمت د دغې منهج څخه په پوره مېړانه دفاع کوي او خپل هر عالي او غالي ترې په پوره اخلاص سره قربانوي او په دې کار کې دوی ته هېڅ شک او تردد ښکار نه دي او په دغې قربانۍ کې مشران او کشران د سیالۍ میدان ته راوتلي دي او هر یو یې په دغې سیالۍ کې د وړاندې کېدو تمني لري او بل طرف ته د خوارجو د دې عقیدې چې د ماشومانو قتل جایز بولي برعکس د خلافت اسلامي مجاهدین د ماشومانو بوډاګانو او زنانو او د کفارو د اجیرانو چې جنګ کې برخه ونه لري قتلول حرام او ګناه کبیره بولي. د خلافت اسلامي مجاهدین د قرآن او سنت د عملي کېدو او تطبیقېدو لپاره هلې ځلې کوي او قرباني ورکوي او دا زمونږ د خوږ نبي محمد صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې فرمایي اغزو اغزو بسم الله فی سبیل الله قاتلو من کفر بالله اغزو ولا تغلو ولا تقدرو ولا تمثلو ولا تقتلو ولیدا رواه مسلم فی صحیحه هريره رض فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله د لښکر او د مجاهدینو د ټولي مشر مقرر کړلو او جهاد او غزوې ته به یې استولو نو اول به یې خصوصا هغه ته د تقوا حکم وکړلو او بیا به یې ورته د مجاهدینو سره د خیر کولو وصیت وکړلو او بیا به یې وفرمایل د الله جل جلاله لپاره جنګ کوئ او د الله د دین د لوړتیا لپاره جنګېږئ او د کفارو سره وجنګېږئ او جنګ وکړئ او په غنیمت کښې به خیانت نه کوئ او غدر به نه کوئ او د دښمنانو د مړو څخه به اندامونه نه غوڅوئ او ماشومان به نه وژنئ او د سنن ابي داود په روایت کښې دي قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عفيفا نبي صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله عنه پسې جواب ور واستولو چې د دښمن ښځه او مزدور اجیر دې نه وژني او د نسائي په روایت کښې دي الا لا تقتلو ذریة ثلاثة خبردار! ماشومان مه وژنئ. دا خبره نبي صلی الله علیه وسلم درې ځلې تکرار کړله. لله الحمد د خلافت اسلامي مجاهدین د نبي صلی الله علیه وسلم ارشاداتو او لارښوونو ته کاملا وفادار او د خوارجو د عقیدې څخه په تمامه معنا نفرت لري او ترې خودداري کوي. بلکې دا کار د خلافت د دښمنانو وسب دی لکه د آی اېس آی امارت چې د هغه ازبکو مجاهدینو زنانه او ماشومان ډېر په بې رحمۍ قتل کړل کوم چې خلافت اسلامي ته وفادار وو او بل جرم یې نه وو فقط په دې یې ووژل چې دوی چې د دوی مشرانو د خلافت اسلامي سره واجب بیعت ترسره کړی دی او د ماشومانو او زنانه او بوډاګانو وژل د مرتدو رژیمونو کار دی دا کار د اشرف غني مرتدې ادارې او د امریکا غاصب او ظالم حکومتونو کار دی کوم چې ړانده توپونه ولي د خلکو خونې ورانوي، ماشومان او زنانه وژني او د امریکا د هوایي ځواکونو ړندې بمباریانې دي چې خوراک یې ماشومان او بوډاګان او زنانه دي. الحمدلله د خلافت مجاهدین دې کار ته د کرښې په نظر ګوري او د نبوي ارشاداتو خلاف یې بولي او ځانونه ترې په کلکه ساتي الحمدلله. بل خوا خوارج هغه خلک کافر بولي چې څوک ورته هجرت ونه کړي لاکن لله الحمد دا د خلافت منهج نه دی او د خلافت د بچیانو عقیده نه ده. مونږ ټول هغه خلق چې مسلمانان دي او د اسلام او لا اله الا الله ماتوونکي ترې نه وي صادر شوي او په هجرت کولو قادر وي او بیا هم د خلافت اسلامي د تسلط لاندې مځکو ته هجرت نه کوي نو زمونږ عقیده دا ده دغه رنګې خلق ګناهګار دي د لویې ګناه مرتکبین دي لکن کافر نه دي کافر یې مونږ نه بولو د فرض هجرت نه کول معصیت کبیره بولو، د فرض جهاد نه کول معصیت کبیره بولو، د فرض بیعت نه کول معصیت کبیره بولو او د خوارجو دا عقیده چې که امام او امیر کافر شي نو رعیت هم ورسره کافر ګرځي د خلافت اسلامي منهج کاملا ردوي او د خلافت اسلامي بچیان د دې عقیدې څخه نفرت لري د خلافت اسلامي منهج دا دی چې اوس وقت کښې چې کوم تش په نامه اسلامي حکومتونه دي او مرتدین په دغو حکومتونو غاصبین جوړ شوي دي نو زمونږ عقیده دا ده چې د دغو مرتد حکومتونو زمامداران مشران او د دغو طاغوتي حکومتونو ساتونکي فوجیان عسکر او پولیس او ورسره هر هغه څوک چې د دغې طاغوتي نظامونو ساتنه او دفاع کوي او استحکام لپاره یې کار کوي یا ورسره عقیدتاً ملګرتوب کوي او یا عملاً ورسره ملګري وي او شریعت غوښتونکو ته یې ضرر متوجه وي نو دغه خلقو ته مونږ ځکه کافر او مرتد وایو چې اسلامي شریعت ورته مرتد او کافر وایي لکن هغه عوام المسلمین چې طاغوتي رژیمونو سره نه عقیدتاً ملګرتیا کوي او نه عملاً لکن د طاغوتیانو د تسلط لاندې ځمکو کښې اوسېږي او د خلافت د تسلط لاندې مځکو ته نه را ځي او هجرت نه کوي، مونږ یې کافر نه بولو، بلکې ګنهګار یې بولو، ځکه شریعت اسلامه ورته ګنهګار وایي او کافر ورته نه وایي. او خلافت اسلاميه د بعضې خوارجو دا عقیده هم په کلکه ردوي چې وایي، د ښځې مشر کېدل یعنې امیره یا خلیفه ټاکل او کېدل جایز دي، بلکې د خلافت اسلامي منهج د قرآن او حدیث په ارشاداتو او لارښوونو ټینګ ولاړ دی. او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د صحیح بخاري حدیث دی لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة هغه قوم به هېڅکله هم کامیاب نه شي چې په ځانونو یې ښځه مشره کړې وي خوارج دا مني خوارج دا مني چې ښځه مشره یعنې خلیفه یا امیره ټاکل کېدی شي او د مصعد احمد په روایت کښې بیا لفظ داسې دی لن یفلح قوم اسندو امرهم امرأة چې مفهوم او معنا یې د مخکني حدیث سره یو شان ده لله الحمد د خلافت اسلامي منهج د مشرۍ په باب کښې دا دی چې خلیفه او امیر به نارینه مسلمان حر په اندامونو سالم او عالم او قریشي او عادل وي د ښځې مشري هغه څوک مني د چا چې په امریکي او غربي او شرقي نظامونو ایمان وي او لله الحمد د خلافت بچیانو په ټولو طواغیتو کفر کړی دی نه شرق مني او نه غرب فقط آسماني قانون مني او بس او په سماوي قانون کې د ښځې مشرتابه کېدل نه شته او دا چې بعضې خوارج عقیده لري چې د ولي الامر وجود واجب نه دی، نو دا عقیده د خلافت اسلامیه د منهج سره چې قرآن او سنت دی کاملاً تضاد او منافات لري، ځکه الله رب العالمین د انسان تخلیق د خلافت لپاره کړی دی، الله رب العالمین اولنی پېغمبر آدم علیه السلام د خلیفه په صفت او حیثیت را لېږلی دی او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي تلزم جماعة المسلمین و امامهم چې د مسلمانانو له ډلې او د هغوی د امام او خلیفه سره به یو ځای کېږي او الله رب العالمین د ځان له ځانله کېدلو او تفرق څخه منع فرمایلې ده الله فرمایي واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو وحي ټول ومنئ او ځان له ځانله کېدل مه اختیاروئ او تفرق او جدا جدا کېدل هله ختمېږي چې خلیفه موجود وي مسلمانان خلیفه ولري، په خلافت کښې مسلمانان به جمع کېدلای شي، نه په تنظیمونو کښې. د حزبونو او تنظیمونو وجود خو د تفرق او ځان له ځان له کېدلو دوام دی او دا یو مسلم اصل دی چې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، د کوم شي بغیر چې واجب نه شي پوره کېدلای هغه هم واجب. د تفرق ختمول او ځان له ځاني ختمول واجب دي، ځکه الله وایي، ولا تفرقوا، او تفرق بغیر د خلیفه څخه نه ختمېږي. فلهذا د خلیفه موجودوالی او تحقق واجب دی او د ټول امت مسلمه اجماع ده په دې خبره چې تنصیب الامام واجب دی د خلیفه ټاکل دا واجب دي د خلیفه نصبول او جوړول په ټول مسلمانانو فرض دي نو لله الحمد د خلافت اسلامیه د بچیانو عقیده په دې باب کې هم د خوارجو د عقیدې څخه بېزاره او بري ده بلکې د خوارجو د دې عقیدې سره نن ورځ ټول هغه تنظیمونه موافق دي عملاً کوم چې د خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله سره بیعت نه کوي او د یوې رایې او بیرق لاندې او د یو امیر او خلیفه لاندې نه راجمع کېږي چا ته خپله مشري طاغوت ګرځېدلې ده او چا ته عمداً لکن د خلافت اسلامي مجاهدین مشران او کشران لله الحمد ځیرکه، هوښیاران او د سلیم عقل څښتنان دي چې نن یې ټوله مرتده او کافره نړۍ د اوباما لعین په مشرۍ کښې حق حیران کړي دي او د ټولې عجمي او عربي او اصلي کفري او مرتدې کفري نړۍ ته درد سر جوړ شوی دي او د الله په تایید او نصرت او فضل سره د هر قسم کفارو او باطل پرستو او مشرکینو او قبر پرستو جرړې ورغوڅوي د بدعاتو او خرافاتو ګنده بوټی د ژرلې څخه باسي نن ورته کفري نړۍ ګوته په غاښ حیرانه پاتې ده او په هر ډګر کې د خلافت بچیان په پوره ځېرکتیا په وړاندې درومي بې عقله او صفها هم هغه څوک کېدلی شي چې د کفارو په اشارو چلېږي د سي آی اې او آی اېس آی او کې جي بي یا د را او داسې نورو کفري شبکو په اشارو چلېږي او د کفارو څخه اوامر تر لاسه کوي کم عقل او بې عقله هغه څوک دي چې د خلافت اسلامي د مجاهدینو سره جنګېږي او د توحید د تحقیق او د شریعت اسلامیه د تطبیق مخه نیسي او خپل ځانونه د همیشه لپاره د جهنم مستحق ګرځوي بېوقوف سفیه خو هغه کسان دي چې د یو څو خبیثو ډالرو په عوض مسلمان پسې اسلحه راپورته کړي د مسلمان وینه توی کړي او د خلافت مخه ډب کړي هغه کس څومره لوی بېوقوف او کم عقل دی چې ځان ته مسلم وایي لاکن د ده په وینو د خلافت مخه ونیول شي او ډب شي او توحید تحقیق ته او شریعت محمدیت تطبیق ته پرېنښودل شي نو مونږ ټول مسلمانانو وروڼو ته وایو چې د خوارجو صفت ځانونو کې مه پیدا کوئ کم عقل او بېوقوفه مه جوړېږئ د مسلمانانو د یووالي او سوکالۍ مخه مه نیسئ د خلافت مخه مه نیسئ پرېږدئ چې نور مسلمانان د غلامۍ ځنځیرونه مات کړي او د توحید او شریعت په رڼا کې د ارام ساه واخلي تر څو به مسلمانان د شرق او غرب غلامان وي، تر څو به ځورېږي، تر څو به یې ښځې کونډېږي او ماشومان بې یتیمانان کېږي، تر څو به دوی د یو واحد قیادت څخه محروم وي، تر څو به مسلمانان ځورېږي، تر څو به زموږ په قرآن صلیبیان ملنډې وهي، تر څو به یې نوعه نوعه بې حرمتي او بې عزتي کوي، تر څو به یې د پلیتو قدمونو لاندې کوي، تر څو به یې ګندګیو او پلیتیو او لټرینونو ته ورغورځوي. او تر څو به زمونږ د پېغمبر محمد صلی الله علیه وسلم بې حرمتي کېږي او منحوس صلیبیان او یهود به یې تر څو په کاریکتورونو تقبیحوي او غندي دا ذلتونه به مسلمانان تر څو ګایلي ای مسلمانانو نور پرېږدئ اقلا د خلافت مخه مه ډب کوئ پرېږدئ چې د قرآن او د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د ګستاخانو څخه د خلافت اسلامي زمریان مرۍ ورغوڅې کړي او د شعائر الاسلام انتقام او غچ ترې واخلي او دا کار د خلافت څخه بغیر د بل چا د وس او طاقت خبره نه ده، یوازې خلافت اسلامي دی ان شاء الله چې دا غچ اخېستلی شي، اخېستی یې هم دی او نور یې هم اخلي او د خوارجو د دې صفت څخه چې کم عقلي او بې وقوفي ده ځانونه وژغورئ لکه څرنګه چې ترې د خلافت اسلامي مجاهدینو ځانونه ژغورلي دي او د خوارجو بل صفت چې له دین څخه به وځي یمرقون من الدین په ځان ژغورلو کښې د دې صفت څخه یوازې د خلافت اسلامیه متعهدین پېش پېش دي چې د خوارجو د دې صفت څخه په پوره توګه الحمدلله ځانونه یې بچ کړي دي او بچ کوي یې ځکه خو یې د دین اسلام د عملي تطبیق او تنفیذ لپاره اسلحې راپورته کړي دي او د خپلو ځانونو نذرانې الله رب العالمین ته وړاندې کوي او ځکه خو یې د خلافت اسلامي د قیام لپاره د هر طاغوت مقابلې لپاره میدان ته را دانګلي دي، خپل سرونه شین دي خو توحید تحقیقوي او دین اسلام تطبیقوي او تنفیذوي او د دین اسلام اولنیو داعیینو صحابه کرامو غچ او انتقام د پلیتو شیعه ګانو روافضو څخه اخلي. او د دوی د پلیت وجود څخه د عراق او شام او خراسان او جزیرة العرب صفا کوي او انشاالله دا تصفیه به ټول جهان ته غځېږي او هر قسم د دین اسلام دښمنان به په ګونډو کېږي انشاالله فلهذا د خلافت اسلامي مجاهدین د خوارجو د دې صفت څخه کاملا بري او بېزاره دي نن خو همدا د خلافت بچیان دي چې د دین اسلام پوره پوره پیروان دي او د دوی څخه سوا خو چې څومره حکومتونه دي د امریکا غلامان دي او د غرب فریب قوانین یې په خپلو رعیتونو د برټو په زور مسلط او نافظ کړي دي، نو دغه غرب نواز او غرب پرست ملکونه او حکومتونه او ملایان یې کله هم د اسلام نمایندګي نه شي کولای. ایا یهود او نصارا چې د چا څخه خوشحاله او راضي وي، هغه مسلمان کېدلی شي؟ نه بلکل نه الله تعالی فرمایي ولن ترضا عنک اليهود ولا النصارا حتی تتبع ملتهم ای پېغمبره له تا څخه به یهود او نصارا کله هم راضي نه شي تر څو ته د هغوی دین ونه منې او د هغوی تابعدار ونه ګرځې نو چې زمونږ د خوږ پېغمبر څخه یهود او نصارا تر هغه نه راضي کېږي تر څو هغه د هغوی د دین تابع نه شي نو ای کرزیه ای اشرف غني او ای نواز شریفه او ای ملک سلمان وغیره له تاسو څخه نن څرنګې امریکا او بریتانیا یهود او نصارا راضي دي ای د سعودي د لجنة الدائمه ملایانو ای د پاکستان او افغانستان د پارلېمنټ ملایانو ای د سعودي د هیئت کبار العلما ملایانو له تاسو څخه نن څنګه یهود او نصارا راضي او خوشحال دي نن د یهودو او نصاراو جهازونه ستاسو د جهازونو په بدرګې سره ستاسو د ملکونو د هوایي میدانونو څخه الوتنې کوي او د خلافت اسلامي بچیان په بې رحمۍ سره بمباروي ایا له تاسو څخه نن نصارا راضي نه دي او که راځي نه وي نو بیا تاسو ولې نه بمباروي او ستاسو د هوایي میدانونو څخه څرنګه پروازونه کوي او تاسو بټې بټې ګورئ او ستاسو مرتد حکومتونه په میلیونونو ډالر کومک کوي د ملل متحده سره د دهشتګردو د ختمولو لپاره ایا کفار دهشتګرد مسلمانانو ته نه وایي که کفار دهشتګرد مسلمانانو ته وایي نو بیا یې تاسو ته ولې نه وایي ای د پاکستان او ایس آی امارته له تاسو څخه نن څرنګه غرب راضي شو چې در سره مذاکرات او د دوستۍ خبرې شروع کړې او شیعه ګان چې د یهودو بچي دي دوی څرنګې نن له تاسو راضي شول او تاسو ایران ته د سکه مسلمان ورور لقب ورکړلو تاسو لږ سوچ او فکر وکړئ له تاسو څخه نن څرنګې غرب د رضایت طرف ته میلان لري ایا له دې څخه نه معلومېږي چې تاسو د غرب سره شریک اهداف او مقاصد لرئ او د دې حدیث مصداق ګرځوي چې کوم نبي صلی الله علیه وسلم د خوارجو د صفاتو په هکله ویلی دی یمرقون من الدین چې خوارج به په دین تمسک نه کوي د دین د احکامو څخه به وځي او نن دا صفت د خلافت په دښمنانو کې په پوره معنا وجود لري او متحقق دی او د خلافت مجاهدین ترې په کامله توګه بري او بېزاره دي الحمدلله ثم الحمدلله درنو اورېدونکو اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. پنځه ورځې کېږي چې د طیفور هوایي میدان په شاوخوا د شریفه په سیمه کې نصیري مرتدین چې غواړي دغه سیمه ونیسي په داسې حال کې چې هوایي ځواکونه او اربکیان یې مرسته هم کوي د الله جل جلاله په عظیم نصرت د اسلامي خلافت د مجاهدینو لخوا له سخت مقاومت سره مخ او په شا وتښتېدل. د دښمن اتلس کسان ووژل شول او زیات شمېر یې زخمیان شول او همدارنګه دوه ټانګونه یې هم سوځېدلي په میدان پاتې شول. د انبار ولایت ښاري مجاهدین د الله جل جلاله په عظیم نصرت وتوانېدل چې له باروتو ډک موټر د رمادي په منځنۍ برخه سینما روډ باندې منفجر کړي. د موټر بم د چاودنې په نتیجه کې یوولس عسکر ووژل شول چې وژل شوو کې یو لوړ رتبه ضابط هم شامل و. په چاودنه کې زیات مرتدین زخمیان شوي هم دي او دوه ارادې ټانګونه یې هم له منځه تللي دي. د دیالا ولایت نه رارسېدلي خبرونه وایي چې د ابو قصوره العراقي په نوم یو مجاهد استشهادي خپل د باروتو ډک موټر د بعقوبه ښار شمالي لور ته د مرتدې ادارې د محکمې مخ ته منفجر کړی په نتیجه کې زیات شمېر مرتد عسکر وژل شوي او زخمیان شوي هم دي. د رقه ولایت غرب لور ته جعبر سیمې ته نږدې د اسلامي دولت د ماینونو په چاودنو کې د پي کي کي شل کسان وژل شوي او همدارنګه مجاهدینو د پي کي کي د مرتدینو یوه ډرون الوتکه هم په یاده سیمه کې رانسکوره کړې ده. او د رقه ولایت شمال لور ته د طلاسمن په سیمه کې د مرتدینو یو ډک موټر د اسلامي خلافت په یو مین ور برابر شوی چې مجاهدینو مین ته چاودنه ورکړې په نتیجه کې په موټر کې ناست ټول کسان د جهنم کندې ته لېږل شوي دي. د نینوا ولایت نه راغلي خبرونه وایي چې د اسلامي دولت زمرو د حي الشیماء په سیمه کې د روافضو په موضوع د مختلفو اسلحو نه په استفاده هجومي حملې کړي په نتیجه کې دوه عسکر وژل شوي او زیات شمېر عسکر یې زخمیان شوي هم دي او مجاهدینو د دښمن موزې هم سوځولي او همدارنګه د جیلو خان منطقې ته څېرمه هم ورته بریدونه د دښمن په پوستو ترسره شوي د دښمن یوه پوسته نړېدلې او یو ټانګ یې هم سوځېدلی او د موصل په شرقي سیمه کې د اسلامي خلافت د زمرو د سنیفر په عملیاتو کې پنځه عسکر وژلي او یو شمېر یې زخمیان کړي هم دي. د دجله ولایت نه راغلي خبرونه وایي چې د اسلامي خلافت مجاهدینو د مختلفو اسلحو نه په استفاده د حمام العلیل غرب لور ته د عضبه په سیمه کې د دښمن په دوه پوستو بریدونه کړي، پېنځه عسکرې ور وژلي او یو شمېر عسکر یې زخمیان کړي دي. یو همر ډوله ټانګ یې له منځه تللی او مجاهدین د الله جل جلاله په عظیم فضل بېرته خپلو مرکزونو ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې د جرناب په سیمه کې د ښار زمرو درې حکومتي کسان مردار کړي هم دي. د اسلامي دولت مجاهدینو د نجم په منطقه کې بېشمرګه عسکرو ته کمین ورکړی او درې کسان یې وروژلي دي. په همدې حال کې مجاهدین وتوانېدل چې د بېشمرګه ځواکونو یو جنګي طیاره د حرداد په سیمه کې رانسکوره کړي. او وروستی خبر دا چې د صلاح الدین ولایت په طاقة الحراریه سیمه چې د بیجي په شمال کې واقع ده، د اسلامي دولت مجاهدینو د شیعه ملېشو یو عسکر د سنېپر په وسیله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته درنو اورېدونکو لله الحمد لږ وخت په تېرېدو سره په خراسان ولایت کې د اسلامي خلافت په وړاندې د سي آی اې، آی اېس آی او د روس د کې جي بي او نورو نړیوالو استخبارتي شبکو جنګیالیو ماتې خوړلې د همدې کفري استخبارتي ادارو مرتدو جنګیالیو په مختلفو بڼو بېلابېلو نومونو او شعارونو د اسلامي دولت د زمرو په وړاندې خپل مورال، حوصلې او سیمې له لاسه ورکړي او ډېر ځله یې هڅه او کوشش دا وي چې اوس ولسونه او قومونه د هغه چا په لمس او لارښوونه وغولوي او د شرعي نظام مقابلې ته یې راټېل وهي چې هغه قومي مشران د همدې مرتدینو سره شریکې سیاسي او اقتصادي ګټې لري. د امریکا په هوایي ځواک او د امارت په نامه د آی ایس آی په ځمکني ځواک مجهزو لښکریانو په بېلابېلو مختلفو سیمو کې د همدې قومي شرمښانو په لمسه څو څو ځل پاڅونونه وکړل او ولسونه یې د اسلامي دولت مقابلې ته وهڅول او دې مرتد حکومت او د روس په وسلو مجهزو امارتي سپهاوو ترېنه بیا د ماتې پر مهال خپلې پښې سپکې کړې چې د دې پاڅونونو په لړ کې یو هم د پچیر د سیمې پاڅون و کله چې په لومړي ځل د اسلامي خلافت مجاهدین د الله نظام په لاس د پچیر په سیمه تېر شول او خلک یې د الله رب العزت شریعت ته راوبلل، نو په ولس کې د امارت په بڼه هغه قاچاقبر قومندانان، د اربکیانو مشران او قومي شرمښان په دې اندېښنه کې شول چې د اسلامي شریعت په شتون کې خو د دوی د قاچاق، سود، اختطاف او نورو ناروا کړنو له لارې تر لاسه کېدونکي ګټې له خطر سره مخ کېږي، ځکه یې نو عام ولس پاڅون ته وهڅاوه او د اسلامي خلافت د مجاهدینو په خلاف یې داسې زهرجن تبلیغات وکړل چې انساني عقل یې هم له منلو انکار کوي. همغه و چې ولسونه وغولېدل او پاڅون یې وکړ. د اسلامي خلافت مجاهدین له یو څه ځنډ وروسته بیا لکه د یو خونړي سېلاب د څپو په څېر د پچیر په سیمه په داسې حال کې ورننوتل چې د ایران، روس او آیسای په مرستو سمبال امارتي جنګیالیو او د امریکې په وسلو نازېدونکو اربکیانو د شګو بندونه یې ور مات کړل او همدې پاڅون خېلو ته بیا هېچا نجات نه شو ورکولی. د نړۍ د استخباراتي شبکو مزدورو مرتدینو چې دوی سره د ملاتړ او نجات کومې وعدې کړې وې هغه تشې ژمنې ثابتې شوې او همدا مرتدین له سیمې څخه ځینې په تېښته بریالي شول او ځینې ووژل شول چې د پچیر د ولس لښکریانې یوازې د اسلامي خلافت د سرښندویانو رحم و کرم ته پاتې شول. د اسلامي خلافت مجاهدینو بیا هم د همدغه پاڅون کوونکو سره د ترحم څخه کار واخیست. د دوی هغه ماشومان او زنانه چې له سیمې تلل په عزت یې رخصت کړل او د دوی د سر او عزت مکمل حفاظت یې وکړ او په لسګونو بندیان لا تر اوسه ورسره د اسلامي او انساني حقوقو څخه برخمن شپې ورځې تېروي دا بتپالې رسنۍ او مرتدو جګړه مارو بیا هم خوله بنده نه کړه او په واس کومي دا تبلیغات او سپکې سپورې پیل کړې چې اسلامي خلافت مجاهدینو په پچیر کې ماشومان ووژل، ښځینه یې بې عزته کړې، خلک یې بې محکمې بې ګناه ووژل او ورسره ژوندي بندیان په ډېر بد وضعیت کې وخت تېروي. نو په همدې اساس مو لازمه وګڼله چې د پچیر د سیمې له بندیانو سره په مرکو یوه سلسله واره لړۍ پیل کړو په دې تمه چې د دې بندیانو دا مرکې په غور واوري او قضاوت وکړي چې ایا رښتیا هم د اسلامي خلافت مجاهدین د دوی په څېر بې نظمه، بې بندوباره او د شریعت څخه ناخبره جنګیالي دي او که نه؟ اسلامي خلافت مجاهدین د همدې ولسونو د پرامنه ژوند او د اسلامي شریعت په سیوري کې د روښانه راتلونکي د غوښتو په موخه د یو داسې نظام، نبوي منهج او سالمې رهبرۍ درلودونکي دي چې په نړۍ کې یې ساری نه موندل کېږي. راځئ نن د همدې بندیانو سره د مرکو خپرونه واورئ. قدرمنو اورېدونکو! لومړی خو تاسو ته او همداراز پېسې رانه اخېستې یا مې غر راوړی او یا څه یې چې ورسره کول خو په ظلم او په زور یې ورسره کول دا ډلې ټپلې همدغه ظالمانو دغه چرسیانو پوډریانو جوړې کړې او بس مونږ هم یې تباه کړو خلافت ته مې نقصان واړول ګلوار جان هغه لومړي وخت کښې چې خلافت مجاهدین هغې ساحو ته درغله که هغه کیسه راته وکړې تاسو هلته چېرته وئ او بیا د خلافت مجاهدین هلته په پچیر کښې شهیدان شو خلق پسې راپاڅېدل او د هغوی سره یې جنګ وکړ بېرته مجاهدینو ماتې وخوړل او راغلل او پاڅون وشو په هغه وختونو کښې تا د هغې د وخت کیسه که راته ته وکړې. زه ګلوان جان یم او د پاست مغل خېلو اوسېدونکی یم. زه سلمان یم، نئې توب کوم، مونږ نئیان یو د کسب نه. مونږ چې راغلو دا خلافت مجاهدین چې راغله او بېرته تله دې ماراتو وویل چې دا خلکو نه ښځې به دا بچې د خلکو مړه کړئ او پروپاګند یې زیات کړو دا خل یې دې له وځورول چې دا خل راپاڅېږي او د خلافت مجاهدین پسې پاڅون وکړي. دپاره نه امارات راغله او خلکو پسې پاڅون وکړ او د ملکانو او زیاتو زیاتو خبرې دا مونږ ته نورو خلکو لمسونه وکړه مونږ نورو خلکو ولمسولو چې دا کار داسې کوې دا خل ظالمان دي خلافات خل بیا خلک راپاڅېدل پاڅون وشو الف جانه دا پاڅون چې خلکو وکړ او د ملکانو په دغه راپاڅېدل بیا نو د دې پاڅون ګوره مجاهدین بیا زموږ ټولو قامونو ته دا پېغام دی موږ په خپله چې کوم دی وروره چې هر څه سرنه شوي دي د الله نه هم عفه غواړو د الله نه توبه الله ته توبه وباسو د خلافت د مجاهدینو نه عفه غواړو چې هر سرنه شوي موږ ته دا عفه وکړي د خلافت د مجاهدینو په اړه که را سره وغږېږئ ورور جانه چې ته ته را ته ووایې که نه چې د خلافت مجاهدینو تاسو سیال د امارتیانو درته هغه شان بوبلا کړي وو دا مجاهدین دلته چې راغلي یو، دا دوه میاشتې مې کېږي، ډوډۍ خپټې یم، لمانځو ته، اودسونو ته، هر یو شی لمونځ خپټې یم، ډوډۍ خپټې هم را رسېږي، موږ باندې چا د ګل ګذار نه دی کړی، موږ ډېر شکردار یو، موږ دغه نورو پورته ولسونو، قومونو ته دغه خاصیت دی چې موږ دا کارونه د نور نه کوي، موږ چې چا وځورولو همدغه بس دی، بچي مو لاړ او. مور او پلار مو وژاړل، مور او خورانو مو وژاړل، موږ ته چا اوسه پورې بده خبر نه ده کړې، موږ دا غواړو چې خلافت مجاهد د کامیاب شي او همدغسې د کامیابیو د. که څه راته ووایي چې د خلافت مجاهدین داسې بر ناکه وژني، هلته په چرګې وکړي چې در ننه وتل، که نه تاسې دغه شان بندیان کړئ او بیا دا دوه میاشتې دا تحقیقات کېږي، دلته قضا ده، محکمې دي او که نه داسې خپلسري وژنې دي. زه یې چې کله نیولی یم او را روان کړی یم، لکه خلک دا تبلیغات کېږي چې ولا دلته دوی چې څوک ونیسي د مخې سره وژل دي که د مخې سره وژل وای نو تاسو به یو هم ژوندی نه وای یو بم ورته پرې ناست نه وو دلته ټول شکر الحمدلله محکمه ده عدالت دی عدالت شته محکمه شته هېڅ مشکل نه شته دی دلته الحمدلله دې ځای کښې خو بس اسلامي هغه دی نظام دی دلته هېڅ خبره نه شته تاسو ضرورجانه مخکې د امارتیانو خبرې وکړې که نه چې د هغو شرایط خو دغسې وو چې چا به غوړه ډوډۍ وه او چا به غوړ ترېتخان و او د څوک به لږ د پیسو نه مالدار و یا به چا چرګ حلال کړو یا به چا یو چرګوړی حلال کړو بس هغې پسې به تله او بله دا خبره وه چې چا سره یې په دې شرایط خو دا وي چې یو څو غلا وکړي لاس ته نه کټ شي شرایط خو دا وي چې یو څوک چا سره بده خبره وکړي هغه سره جوړ کړي شرایط خو دا وي چې بانګ ونه کرل شي، شرایط خو دا وي چې اپین ورکس مونږ سره په دې وسه پورې اماراتیانو دا نه دي ویلي چې دا مه کره او دا داسې مه کوه او دا خلاف کار نه دی بس دا هره څه یې ډېر هغو دې کښې ګډه وه چې بس تا نه پیسې واخلي او ما نه پیسې واخلي او ته پسه حلال کړه چې زه یې وخورم او زه پسه حلال کړم چې زه یې وخورم بس غریبانانو پسې غوږ نه وړو مالدارو سره اخلاقي فساد لواطت او چرسونه بنګونه یې څکل بس دا ښه پرېوه نو دا خبره نه وه چې دا بند دی او دا ګناه ده او دا بوبال دی دا خبرې پکې نه وې چې دا بند دی دا ښه پرېوه هر یو شی ښه صحیح و تاسو د دغه خبره وکړله که نه د ملکانو اکثره دې مشرانو تاسو وغولولې مشرانو دا ملکانو د دې خلکو اکثره دغه قومونه ولسونه همدغه خلکو در په در کړه خرڅ یې کړي په یو بل باندې بیا هغوی خو خپله خپې سپکې کړي دا خوار غریب خلک بیا در په درشل دوی جیران که راته ووایي چې دوی تاسو ته څه ویل دي قومي مشرانو ملکانو څه څه ویل او ستاسو حال اوس څنګه دی قومي مشرانو وضعیت او حال څنګه دی او په دې برخه کښې خلکو ته څه وایې زه خلکو ته دا پیغام لرم که نه زمونږ قامونو له خصوصا پچیر او اګام او ورته غونډ خوګیاڼي ته ما دا دا خواست دی که زه مړ هم شم ما دا ورته خواست دی دا مو ته سوال دی چې بلکل د هېچا په خوا کښې نه ودرېږي، هغې خوا کښې دې ودرېږي چې کوم خوا ته اسلام قوي وي، کوم خوا ته اسلام دوی ته ښه ښکاره کېږي او مونږ ته خو الحمدلله دا دوه میاشتې مو وشوې والله بلغم و ذرې قدر فرق هم په خلافت کښې ولدو نو الحمدلله ښه شرعي نظام دی ښه جوړ نظام دی هغه ملکان هغه شرابیان هغه پوډریان چې هغو په مونږ باندې کومې لوبې وکړې هغه که به مونږ ورسره نه منله بس دغه اماراتیانو بس دو په لېس کښې به ویر کړو هغه به راپسې راغلې یا به پسونه په چا للېده یا به نور پیسې اخېستې یا به پیسې ورنه اخېستې بس یو عذر به یې ورته جوړ کړه وروره بس دوه درې شپې به ورک وي وروره بیا به دا هر څه منله نو الحمدلله اوس خلافت چې کوم دی که مونږ په چیر کښې خلافت قایم شي نه به چا سره ظلم کېږي نه به چا سره زیاتی کېږي نه به هغه نشه یي مواد چې الله حرام کړي دي نو حرام شي کښې به رزق کومه سې حلال کړي ته ضرور جانه خپل ولس ته څه د ولسونو د پچیر خلکو ته څه وایې د خلافت د مجاهدینو کومې غوښتنې چې دي او که د هغوی نه یې کوم هیله ده او کومه توقع ده د خلافت د مجاهدینو خبره ومنې او د دوی خبرو ته غوږ کښېږدې او که نه بیا هم د همدا ولسونه د هغې ملک خرڅ شویو ملکانو خبرې واوري او د دې د مرتدو حکومت او د دې مرتدو امارتیانو په خبرو وغولېږي بیا د ولس حال بیا هم دغه شان د بدو نه بدتر شي زه دا درخواست لرم چې مونږ غریبانان یو مونږ پاتې شو دغه خلافت مجاهدین راغلل څوک چې مرتد و چا چې دا خبرې کولې هغو لاړو وتښتېدل ځان ته یې کورونه ونیو په پیسو یې به لري حساب کتاب اساسې جوړ دی مونږ اوس به دا ملکان دا د کمیټو مشران یا دا نور ملکان دا به یې چې مونږ اربکیان جوړو مونږ دا کوو مونږ حکومت راولو مونږ دا د مونږ یو رقم هم بل رقم نه تېرېږي غیر د خلافت د مجاهدینو نه د ازادۍ نه بس که دا راشي نو په موږ به پيابندي وي نو موږ به ژوند خراب وي موږ به تباه او برباد وو نو موږ دې ولسونو ته دا پیغام دی چې هېچا خبره دم نه مني او کرار د کښېني خپل ژوند د کوې که چا مړه کړه بې ګناه خو شهیدان به شي که مسلمانان وې راغله او مسلمانان وه هغو سره به د اسلام په جامه کښې ژوند کوې نو څه مشکل به ورته نه وي او که دا د خلکو مني چې هله دا دا دا دا دی نو بس موږ به هم هلاکو تباه شو دوی به هم هلاکو تباه شي ټول د پکې خلکو ته به نقصان وي واقعیت دی الف جانه ته خپلې کورنۍ ته څه پیغام ورکوې چې ستا ژوند صحت څنګه دی ژوند زندګي دې څنګه ده او وخت دې څنګه تېر شوی ما ولاړ دلته ښه ژوند ښه تېر شو او ښه دې خلکو سره دې خلافت په ورځ موږ خوشحاله یو او هر څه موږ ته را رسېږي هېڅ تکلیف په موږ نشته دی خو خوشحاله په دې ځای کښې ژوند ژوند کوو او کوم چې خپل ولس نه څه غواړې مشرانو نه ولسونو خلکو نه څه غواړې خپل ولس مشرانو نه داسې غواړم چې د دغو کومو هغه مرهټیانو وغولولو زه دونه د لاس واخلي د حکومت خوله پسې تلل نه شي، د امرتیانو خوله پسې تلل نه شي، د اسلامي خوله پسې تلل شي چې هغه اسلامي چې کوم نظام وي، کوم قانون کوي. اسلامي نظام تا ته کوم نظام ښکاري؟ اسلامي دا نظام دی چې په دو کښې رشوت نه شته، په دو کښې بل هغه نه شته، هغه چې ګیر شي، غل نه خپل قانون نه سکېږي او قرآن حدیث دی که د قرآن فیصلې دي مونږ دغلته وکاته مونږ ته ښه په مانځه ښه بیو باندیان او ډوډۍ او حساب کتاب او ښه اساس مو ښه جوړ دی مونږ دا کور ته خپل کور ته دا درخواست دی چې مونږ ښه روغ جوړ یو مونږ ته هېڅ خبره نشته مونږ ته چا اوسه پورې د ګل ګذار نه دی کړی هېڅ خبره نشته او ښه خوشحاله یو هېڅ خبره نشته الحمدالله ښه ضرور جانه دغه الف جانه که ته چېرته ازاد شې او خلاص شې نو ته به که بیا هم پاڅون کوئ که نه چا بیا مې خوب وځم وایم چې د اشرف غني او دغه مرکن ویرې ته خو خلکو سره نه کېني چې دغه شریعت قانون ته کېني دوو یو کتاب ته ویل داسې کېني هغه بېوه روان دی دا په بله روان دی او دوو دلته د اسلام څخه ویي چې ورکه را وړاندې شي دغه ځای د اسلامي خبرو ته سره کېنو د هغه کفر منځ ته نه نه رامنځ ته کوو ما ځان سره خوب مو ولید ویل ما دغسې خلک چې را شي او دغسې ښایسته خلک دغه د نظام چې را شي له زړه ور وي، ګرېوان کې فکر وکړي او خپلې کورنۍ ته کوم ډاډ او اطمینان ورکوي. زه خو خپلې کورنۍ ته مې دا پېغام دی چې ما چې کومه کابینه ده او په ما چې څوک خپه کېږي یا زه چې په چا خپه کېږم، هغو ته مې دا خواست دی چې کرار کېنئ، کومه شپه که مو بازار ته وسوړي وي، خیر دی ویې کړئ، خو چې کله خلافت مجاهدینو اجازه در کړه راشئ خپلو کورونو ته، خپل ښایسته ژوند وکړئ. مونږ الحمدلله د خلافت مجاهدینو سره اوس مقصد یې وخته پورې به وو الله بېرته انشاءالله خپلو کورونو ته ځېر شو دې قام ته یې موږ دا پیغام دی چې دغه نور مظلوم ولس دا مظلوم خلک د نه ازاروي دا یې موږ ته سوال دی مشران به خپلو موټرو او خپلو بنګلو په نظر کښې به وي موږ ته دا سوال دی چې دا د نه کوي موږ د نور نه خرڅوي موږ د نور نه کړی بس پرېمده دي خو داسې د نور نه کوي چې خرڅوي مه د نور نه دا ورته سوال مه دی دا مو ورته وزر دی بس دی چې دا تیار وکړېدو دا ډېره ډېره زیاته غاښ ورسره وشوه خو خلافت مجاهدینو موږ سره والله بالله ګوره چې چې زه څومره ما دو لیدلي او څومره موږ سره دو خبرې شوي دي نو موږ سره یوه خبره یوه یو یو ذرې قدر نقصان موږ د دونه ونه لدو سره دا غواړو چې بس کښېني قرار کښېني ولس جزاک الله که ته چېرته ازاد شې او لاړ شې څه فکر کوې څه به وکړې د خلافت مجاهدینو په خلاف به بیا پاڅون وکړي که نه د خلافت مجاهدینو هغه کوم حقیقت چې تا معلوم کړی دی هغې ته په کتو سره به ستا راتلونکی ازادۍ نه وروسته ژوند څنګه وي الحمدلله الحمدلله زه د خدای نه ډېر راضه یم چې ما د خلافت هغه ژورې کړنې ولدې زه په دې پوه شوم چې خلافت نه چا سره کار شته نه چا سره ظلم کوي او نه یې چا په په په کار کښې کار لري خپل شریعت دی که شریعت نه واوښتې بس تا هم را نسي ورور هم را نسي پلار هم را نسي روژانه ته راته وایه که چېرته ازاد شوې او لاړې څه به کوې بیا به خلافت خلاف به کوې او که نه ستا نظر او فکر څنګه دی دریځ کښې څه بدلون راغلی بس مونږ خو ړانده وو مونږ کاڼه وو مونږ خو د نورو خبرګو مونږ خو پسې لمسون وو مونږ خلکو ولمسولو مونږ ته خلک ووي چې دا بل رقم دي مونږ خو اوس وکاته مونږ دوه میاشتې تېرې کړې مونږ ته خلکو ډوډۍ راوړې مونږ ته خلکو اوداسو منځو ته اوبه راوړې مونږ خلک ول د مونږ بند خو داسې نه وي لکه دا مونږ چې بندیان یو مونږ شکر الحمدالله اوس وکاته مونږ چې د دې نه بعد هم کوو نو بس بیا به مونږ سوچه کابېر یو مونږ به بیا نه به پوهېږو نو بس د خلافت اسلامي د یو مجاهد په حیث باندې بیا د یو شاعر په حیث باندې ټولو علماء کرامو ټولو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو ته او خوانده او باسواده خلکو ته خصوصا اهل علمو خلکو ته دا پیغام دی زمونږ د خوانه دا پېشنهاد کوو دا اپیل کوو ټولو اسلامي جهادي تنظیمونو ته د جهاد په نوم باندې او ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته چې راشئ او په مینه او په شوق او په جذبه او په اخلاص باندې په خلافت کښې شامل شئ او د خلیفة المسلمین سره روښانده او ځلانده بیعتونه وکړئ ځکه ستاسو په بیعتونو د خلافت ملا او مټې مضبوطېږي او چې خلافت څومره قوي کېږي او مضبوطېږي نو دومره به نور مسلمانان هم جوک در جوک په قطارونو راځي او په خلافت کښې به شاملېږي نو خلافت به لا نوره هم په نړۍ استوا او احاطه کوي او د کفر زور به خود به خود کمزوری کېږي او له منځه به ځي لکه څنګه چې تر دې دمه تقريباً تر د پنځه دېرش ولايتونو پورې اعلان شوي دي نو دغه شان به نور ولايتونه هم اعلانېږي او امت به رو رو د خلافت په غېږ کښې راځي او د خاورې نه به د کفري، طاغوتي، جمهوري، سيکولر قانونونو هغه زور او قوت او طاقت ختمېږي خلافت کې د مؤمنانو راتګ د امت راتګ دا هم خود به خود د مؤمنانو د مسلمانانو یو قوت دی طاقت دی او یو یو یو حاکمیت دی یو دولت دی یو مکمل بریا ده او فتحه ده او لاسته راوړنه ده د اسلام او د مسلمانانو د مؤمنانو او نه راتګ او د مؤمنانو مسلمانانو په تنظیمونو کې د خلیفة المسلمین سره د تمام امت بیعتونه دا امت یو کېدل دي تن او بدن کېدل دي صفا کانهم بنیان مرصوص پولادي صف دېوال جوړېدل دي نو راشئ او د دې دېوال تیږي جوړ شي د دې دېوال کاڼي جوړ شي د دې دېوال دننه هغه هغه مختلف مواد جوړ شي چې دېوال ودرېدلی نو په هغې کښې په رقمونو شیان په کښې کارېدلي که نه نو ټول امت کښې هر یو کس یو صلاحیت لري یو استعداد لري اوس د خلافت اسلامي دغه څوارلس پېنځلس دېوانه دي تقریبا چې په هر دېوان کښې مختلف ناحیتونو والا د مختلفو استعدادونو والا خلک لږي دلته مختلفو مهارتونو تجربو والا خلک لږي دلته چې څه قسمه استعداد څوک لري نو دلته یې ځای شته دلته یې کار شته دلته زمینه شته هغه ته دلته مکمل اړتیا شته نیمګړتیاوو ته شته دی او دا یو وخت د ځای موقع ده نو دغه هم پیغام دی له ټول امت نه له ټول نړۍ نه، د ټول مؤمنانو مسلمانانو نه چې راشئ خلافت ته بیعتونه وکړئ او خلافت کښې شامل شئ او خپل ژوند په خلافت باندې ځلانده او روښانه کړئ او د جهالت د مرګونو نه ځان بچ کړئ او د نېست نابودۍ د زوال د ذلت د رسوایۍ د شورو شرمندګۍ د دربدرۍ د وېرانۍ اهونو اسوېلو او ستړتیا او ستومانۍ او پرېشانیو د هغه هغه د تاریکو څېرو نه را ووځئ د خیره انشاءالله نو دغه هم پیغام دی الله دې وکړي چې ورته ورسېږو سبا ماښام چې بیا ان شاءالله پنځه نیمې بجې ستاسې درنه چوپړ ته راځو، تر هغې مو په الله عز وجل سپارو، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.